اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی سورۃ درې حصے اوله حصہ کې درې شپږه آیاتونه وو او دا درې بابونه وا او دې کې مرکزی مسله اثبات د توحیدو اول باب کې ول سیاتونو او باغې کې شپه خبره ذکر کولې اول مسله توحید ذکر کا الله لا اله الا هو الحي القيوم او باغې باندې الدلائل عقلیه هغه ذکر کړل بیا دویمه خبره هغه باب کې ذکر کا تفوی منکرینو د مسلې تا او هم آیات کې دغه د شوبهو کا چې سایان وی عیسی علی السلام تا په انجیل کې ابن الله ویل شوی دی د الله زوی نو دا هغه جوابونه مونږ کړیو درې اولنی باب کې اول جواب وو چې دا د متشابهاتو نه دی او تاسو د دې په معنا او مقصد باندې نه پوهیږئ دوی درېما سلورمه خبره وا تعلیم مومنانو ته په وخت د ورود د شبهاتو کې پنځمه خبره چې مال او دولت د الله د عذاب نه خلاصول نشي کوله شپږمه خبره دنیا نه زړه مړول او آخرت ته رجوع کول دا اولنی باب کې شپږ خبرې وي بیا دویم باب د ولسم آیات نه شروع کو بنځوشتمه پوري باغې کې شپږ خبرې وي اول مسله د توحید شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه وعول العلم قائم بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم داول توحید ذکر کا او د شبهه د نسواراو د به او کا چې هغه وی زمون دین کامل لې والله وینا ان الدین عند الله الاسلام دویم صداق دریم خبره ذکر کا صداقت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلورم خبره د يهودو ذکر کا چې هغه بخیانت کول او انبيار مسالم به وجل پنځمه خبره دا غي بل پریدي ذکر کا د الله د کتاب نه مخړول او شپږمه خبره اثبات د قیامت ذکر کا د قل اللهم مالک الملک نه دریم باب دا ولې سي شروع کو او باغی کې هم شپږ خبرې وي اوله خبره داوود توحید قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير او بیا تهدید مؤمنانو ته او موالات د اهلی کتابو چې لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء مسلمانان د کافرانو په دوستۍ نه نیسي انك انت السميع العليم الله ته زما وینا اوري او زما ګیړه کې چې کوم اولاد دی دا غبار باندې خبرداري حضرت مریم وای ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله ته رزق ورکې چاله چې خوښ شي به حساب حضرت زکریا علیہ السلام وای الله تزما انک انت السمیع الدعاء الله زما دعا تک اوریدو والے څنګه دی مریم له به موسمه میوه ورکړی دي زه د شپږ شلو کالو ما خزه مې د سلو کالو د شانډه دا بچی مې نشتا الله وخت د بچی د پیدا کېدو نه لري او تا ستا قدرت به وسیله مال بچی راکی فرشتي ورته وایي کذالک الله یفعل ما یشاء کذالک الله یخلق ما یشاء او اوس د دې نننی سبق نه وایس قالت الملائکتو د دې زینا تفصیلی جواب پابدیت د عیسی علی السلام باندې او درې د شوختې درې د پوینټونه ذکر کړي چې عیسی علی السلام بنده دی او خدای نه دی چونکه په سوره آل عمران کې رد په نسواراو باندې بقره کې رد په يهودو کو هغه د غوا عبادت کولو نو دا هغه د غوا عبادت باندې رد کو د عیسی علی السلام رد عبادت کولو نو د عیسی علی السلام ابدیت ذکر کړي رومبه نقطه ذکر کړي ان الله استفاکی حضرت مریم ته الله وایي الله ته ځان د غوړه کړی نو څوک چې د بل چا په اختیار کې هغه الہ نشي کېده زمو نقطه په ذکر کوي وته هارا کې دی باګه کړی نو د چا پاکیت چې د بل چا لاس کې هغه اختیار من نشي کېده درېمه نقطه په ذکر کوي واستفاق علی نساء العالمین تا ته د زمانه په مخلوقاتو باندې باخذو باندې فوقیت درکړې ده نو چونګي هغه بنی آدم نو اله نشي کېده سلورم نقطه ذکر کړي یا مریم قنوتی و مریم یجزی کوا نو سوچ بل چا لاجزی کوي هغه اله نشي کېده پنځمه نقطه ذکر کوي وسجدي سجده کوا الله تا نو سوک چې تندې بل چا ته فزمګه کیدی هغه الہ نشی کېده شپږم نقطه ذکر کړي ورکای مار راکین عاجزی کوا رکو کوا سره د رکو کوونکو نه نو سوک چې محتاج هغه الہ نشی کېده شپږمه نقطه ذکر کوي اومه چې کله مریم پیدا شو ايهم يكفل مریم سوق به د مریم پرورش کوي سوق چې پرورش ته محتاج یا اله نشي کېده بیا اتمه نقطه ذکر کوي یبشرو کې الله زیر درکې داتا سوق چې د زیر محتاج یا اله نشي کېده او زیره ولا سور کو بکلمات منه دا نه هم نقطه باب دی د عیسی علی السلام دا الله په حکم باندې لسم نقطه اسمه المسیح عیسی ابن مریم اسمه المسیح عیسی چنوم داغه مسکون کې عیسی علی السلام به یو لسم نقطه ابن مریم چې د مریم نه پیدای د الله بچي بني دولسمه نقطه ذکر کوي وجيها فی الدنيا دنیا کې به مخورزوي دولسمه نقطه دیار لسمه من المقربین دا الله د خاص خلقو نه وي سوار لسمه ذکر کوي ويكلم الناس فی المهد خلق سره بزانګو کې خبرې کوي نو دا معجزه د عیسی علی السلام او بل ماشوم زانګو کې خبرې نه لیکلي وکهلا او په بوډا والی کې هم د کمال خبرې کوي چې لکه بوډا بوډا شي سره نو دې بیا او دې وو دې وې مازغه خراب شي عیسی علی السلام چې بوډا شي نو دې به کمال خبرې کوي سپارسم نقطه ذکر کوي حضرت مریم وای ولم یمسسنی بشر بشرن ما سره یو انسان لاس نه لګولې نو زما بچي څنګه کیږي چا سره چې انسان لاس لګي هغه الہ نشي کېده بل نقطه ذکر کوي چې عیسی علی السلام پیدا شي ويعلمهم الكتاب والحکمت يعلمهم الكتاب دا الله کتاب بخل کو ته بیان ای پیغمبر وای دا الله استاد وای بلکې خدای ونی وی والحکمت او سنت بخیغتا دا حکمت کارونه وخی او دارنګي ورسولن او پیغمبر بوي دا بل نقطه الی بنی اسرائیل او یوشتمه نقطه ذکر کړي چې حضرت عیسی علیہ السلام وای انی اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله دا الله په حکم زما لاس کې اختیار نشتا دا یوشتمه نقطه ده او دویشتمه نقطه و اوهی الموت باذنی باذن الله او زمړي ژوند کوم د الله په حکم باندې عیسی علی السلام په مړي لاس کې خورو د خپل خپل غټه کوته ولا خو زور به کوم باذن الله الله په حکم را پاسا هغه را پاسې دا دا معجزه او د سوغ د پاره ان چې قتل به مجهولو قاتل به معلوم نو عیسی علی السلام براغه او به د غټ غوت نه ونی نو وی پاسا ابا پاسې دوه وی پلان راغله او پلان یو وجل او بیا عمر شو ان دا دغه معجزه وا و ابرئ الاجمع والابرص د مور نه جنون پیدای نو عیسی علی السلام سردار معجزه وا چې لاس به دراب کو نستر کې به روغ شوي ابرص چې برګه مرض به لګیدلو دا دا اوس پورې لا علاج مرز دی عیسی علی السلام بلاس راخ کو نو اغزه با د نور سرمنه پشانې کېدا او مصدقا دا تصدیق کوونکې د نور خبرو او هل لکم عیسی علی السلام بل معجزه دا واج تاسو له اغا حلال سيزونه خوراک کړیو وجئتکم بآیات من ربی دا پنځوشتمه نقطه فاتقوا الله خلقه من تراب دا درې درشمه نقطه او دا درې درش نقطې په عبدیت د عیسی علی السلام باندې په دې باب کې ذکر کوي چې عیسی علی السلام الہ نه دی هغه د الله بنده دی اوس ترجمه و اذ قالت الملائکه یاد کا وخت کله چوي فرشتو یا مریم اے مریم علی السلام ان الله استفاکی الله ته غوړه کړی وطهر کی او پاک کړي تا واستفا کی او چون کړي غره کړي تا علا نساء العالمین په خزو د خپل زمانه باندې دانه چې په ټولو خزو باندې بهتره زګه ټول خزو کې خو به تر حضرت حضرت عائشہ صدیقہ دا رضی الله تعالی عنها دارنګ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام وی سیدۃ النساء اهل الجنه د جنت د خزو سردار باز د فاطمه وی نو بیا خدای فضیلت نه ثابت دي کنه الا نساء العالمین باغ خزو د خپل زمانه باندې او وخت کې څومره خزي حضرت مریم د ټولو نه بهتره وه یا مریم اے مریم اقنوتی لربک عاجزی کوا الله تا او عاجزی دا لوی بادشاہی دا چې ته عاجز یې الله تا الله ته محتاج یې او چې کله انسان کې انکساری او عاجزی راشي نو د الله رحمت ور متوجي کی او د دې مقابله کې چې انسان کې تکبر غرور او ویرا شي نو د الله رحمت هر څه ډیر یو برکت دی هر څه ډیری برکت بني ځکه حدیث کې راځي دا الله حبیب فرمایي چې الله وایي چې کبریا لوی چې ګمدار ردائی دا زما صادر دی نو څوک چې دا چا صادر له لاسه چي نو هغه څوک په بیا په خیر پر دین او دا زما عزت له لاسه چولې دی نو لوی کول دا د الله خاصه ده د الله صادر دی عاجزی کول د انسان جامه ده او بل انسان غخکاری څومره چې انسان عاجز دی به الله ته نږدې څومره چې انسان عاجز دی دی به الله ته نږدې څومره چې دغه تکبر دی دی به متنفر دی دی به دین بدل ابس کار کوي د دین کار بوله فزول کوي د قران درس بوله ابس ونه کار کوي قران د کې نسل بوله ابس کوي خو یې زړه کې تکبر را پیدا شي کله چې تکبر پیدا شو نو دې وتا د الله نه لري کوي ځکه علم او تکبر دا یو بل تقابل دی او دا دواړه یو سینه کې نه یوځي چې ستاسو لري کې دی لوی وي او ستاسو لري کې دی علم وي دا چېرې نشي کېږي لکه څنګه چې د بیلې یختار او ګرم یو ځای کې او دماکه کوي دغه څه تکبر او عاجزي دا یو ځای کېږي نه نو چې ته عاجز یې نو الله له محتاج یې نو چې ته الله ته محتاج یې نو هر وخت به ځان عاجز غني داغه نه بغواړي چې هغه هر څه درکړي باغې به شکر وباسي چې سینې یې درکړي داغه به ته تمسالي الله زبستا دربار ډېر لوی دی الله ستا خزانه ډېر لوی دي الله ته تاج مال سره کړی دي کې برکت واشي اقنتی لربک عاجزی کا ورب لا وسجدی او د عبادت اعلی معیار هغه سجده کول دي نو سجده کوه الله تا سجده ته الله ته کې نو الله فرشتو ته وایي چې وګوره زما بندا مال په سجده پروت دی دا هغه بنده دی چې تاسو یې ولې پیدا کې یسفخ الدماء دغه په دنیا کې خون ریزي کوي انسان په پیدا کوا زما هغه بندا چې تاسو د رائے خلاف ما پیدا کړ نو وګوره هغه نن عاجز دی خپل تندې قصه مخه پزما کبان نه خره او ما ته وی سبحان ربي الاعلى پاک دی رب زما هغه رب چوچته زکه او چت دې چې ما ول خپل تندې بزمکه یې خېلې ربي الاعلى او اعلی صفت د چاره د الله نو د عبادت اعلی مقام څه شي سجده نو سجده چې دوی کې دا کوم په سجدو کې ډېر غلطیان خلک کوي سجده چې په کوم اعضاو باندې کول دي لکه دلا اول دا تندې په زمکه لګول دي پوزه لګول دي نو باز خلک تندې لګولې خو پوزه نه لګولې دا سجده نه ده د لاسونو تری دواړه دا په زمکه باندې اوار لګي دوګي زنګونان دا وستا پزمکه لګیدلی او پنجي باندې پزمکه باندې دا ټول آزاد چې ولګي نو دا د عاجزۍ نه خلا بعض کسان یې هغه سجده کوي نو دا مال خپل را بازي کی نه خپل باندې را بازي کی بلکې دا غټه کوته په پزمکه ګرځي ته سجدي لذي خپستا داسې پرته ده نو غټه کوته براکا کې دا پزمکه نه چته نه او چې کله بیا د په اتحیاتو کې ناستین د خپل دا خپل بزمک براګي او هغه خپل کې چې ستاد زمکی او د خپل ترمنځ فاصله پات پیدا نشي دا څه ده دا و آزاد ټول بزمک راګي اول ستا خپې لګېدلي بیا د زنګونانو لګېدل بیا به لاسونه ولګې بیا به پوزه ولګې بیا به تندې ولګې چې کله سجدې نه روچتېږي نو په عکس باندې اول به تندې روچت کړي بیا به پوزه روچت کړي بیا به لاسونه روچت کړي بیا به زنګونان روچت په دې ترتیب به سجده کوي او سجده به دومره وخت کې چې کم سے کم درې پیرې سبحان ربي الاعلى او دا چې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى درې پیرې وي نه نه د الله نوم دی نو باجزه یې غسل سبحان ربي الاعلى څومره وخت دی نو کم سے کم درې پیری پنځه پیری و پیری یو لس پیری پنځه لس پیری تاسو څومره وخت ستاره سره څومره مینه او نوم روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله کله به د الله حبیب سجده کې پریوتو نو ما به پر نو غوځولو چې اسی نه د الله د حبيب نه روح ته دومره وکړسیده به نه وره زما کټ کې پراتو ما زما کټ سره نبی اسلام جاري ما ز چولیو مسلمه چولیو مسبه کولو نو چې په سجده به پریوتو نو ما وخه انتظار کو جوز برا پاس جوز برا پاس جوز برا پاس اخر به زه به صبر شم نو ما حضرت خو چې ژوندې دی وکړه دومره لوی سجده به کوله ما ته دومره نشو کوله نو ځکه حضرت مریم ته وی وسجدي سجده کوا الله تا ورکای مار راکین او رکوع کوا سره د رکوع کوونکو نه ذالک من انباء الغیب دا د خبرونو د غیب نه دي نوحیه الیکا چې مونږ تا ته وحی کوو د دین دوه خبرې ثابت شوې یو علم غیب دی یو انباء الغیب دی علم غیب خاصه د چا ده د الله انباء الغیب هغه علم دی چې الله په ذریعه د وحی پیغمبر لور کړی دی نو پیغمبر انباء الغیب مونږ ته بیان کړی دي او علم غیبی نه دی بیان کړی ځکه الله وی ذالک من انباء دا دا خبرونه الغیب د پټو نه دي نوحی الیکا چې مونږ ته د وحی کړی دا اوس قران مختصر واقع ذکر کوي وما كنت لديهم ته دای سره نه وي اس هغه وخت کې یلقون اقلامهم چې غرزول دي خپل قدمونه کلمونه خپل ايهم کم یو د دینه یکفل مریم پرورش وکړي د حضرت مریم اوس قران اختصار وکړي سې ذکر نه کا چې کله حضرت مریم پیدا شو او د بیت المقدس د خدمت کولو شو مسجد اقصا ته راوستا اوس دا خو جنې دا د دې د حفاظت د پاره د دې خدمت د پاره بسو کی یو وی زبې خدمت کوم بل وی زبې کوما قانون دا جوړ شو په ټول خپل قلمونه سین دا ورځو د چا قلم چې ډوب شو نو بس هغه ډوب دی د چا قلم چې وګوچت کو هغه ود حضرت مریم کفالت کوي ټول خپل قلمونه او غوزو څومره چې امیدوارانو باغی کې حضرت زکریا علیہ السلام چې د حضرت مریم خپل ماماو دا قلم ابو چت کو باقی ټول قلمونه ډوب شو قران کې اشاره وکړه ايهم يكفر مریم کم یو بد دینا پرورش کې د مریم او ما كنت لديهم او نوې ته د دې سره از هغه وخت کې یختصمون چې دې خبره باندې دی باس کولو چې حضرت مریم کفالت بسو کوي بیا ګورئ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یاد کا وخت چوي فرشتو یا مریم اے مریم ان الله استفاکی الله ته غوړه کړی او طهر کی او پاک کړی واستفاکی علی نساء العالمین او غوړه کړی ته په زمانه د خپل مخلوقات خو باندې یا مریم اے مریم